باب ما قیل فی درع النبی صلی الله علیه وسلم والقمیس فی الحرب استاد صاحب سرنامک دی باب ما دا باب دی د هغې قیله چې ویلی شوي دي فی درع النبی صلی الله علیه وسلم په زغره د پیغمبر علیه السلام کې د پیغمبر علیه السلام د زغر مبارک په باره کې چې کومه خبره ویل شوې ده هغه بیانېږي باب ما دا باب دی د هغې قیله چې ویلی شوي دي فی درع النبی صلی الله علیه وسلم په باره د زغرې د پیغمبر علیه السلام کې دا یو سرنامه دویم والقمیس فی والقمیس او قمیس فی الحرب په جنگ کې الکه جنگ کې زغره کمیس اچوي کمیس نو دا کمیس اچول چې تاسو جهاد لځه دا صحیح دي کنه دي صحیح خلک وایي چې امام بخاری چې دا سرنامک دی د د مقصد څه دی ښکلې خبره دا ده چې موږ ته به استادانو وي چې مقصد د دې دا دی چې هلکه د ځان سره زغرې ساتې آلات او اسباب د جنګ ځان سره ساتي خو دې د پاره مه ساتي چې د تربور سره به پې جنګ کوم مسلمان سره به پې جنګ کوم قومونو سره به پې جنګ کوم نه صرف د دې د پاره چې که سبا که خیر سره د اسلام او د کفر جنګ شو نو دا به ضرر رالم او استعمالوم دی ځینې خلک وایي تاسو مخکې ویلي چې زغره توره نیزه دا خو اسباب دي او اسباب استعمالول چې دي نو دا خو د توکل خلاف دي دا به صحیح نی نو دی وایي چې نه اسبابو ته اسباب ویل دا بلکل عین سنت طریقه ده اسباب استعمالوي خو اسبابو ته اسباب وایې او د هغې نه پس بیا چې دی نو بروسه په الله کوې ځکه چې کتابونو کې دي توکل څه ته وایي بروسه بروسه دې ته نه وایي چې خپې راوالې او په لنګه کې وردننه کې او پروت نه اسباب چې څونه ستا وس کي هغه استعمال کا د هغې نه پس ووایه ربه دونه مې وس دی بیا مې اپل ورته راته دغه شي امداد وکړه دا مسله ده ځنې زمونږ ملګري دعاګانې کوي خدای حج ته مې بوزي یا الله عمرې ته مې بوزي هلکه دعا کوي خو د دعا نه مخکې چې څومره د وس د اسباب وي هغه استعمال کا او د هغې نه پس ووایه ربه دونه مې زور او عقل او مې زور نشته مثلا پاس پاسپورټ یې وس شته پاسپورټ جوړ که بیا د الله نه سوال کوه چې ربه پاسپورټ وس مې و نور مې اپل او نشته نو مطلب دا دی اسباب استعمالول جنګ ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره په الله اعتماد او باور وه لیکن هغوی به هم ځان له زغره ساتله ښه دا دغه دی چې جنګ ته به ته زغره به یې چوله توره به یې چوله نیزه به یې ځان سره اغشته مدري خیال لري ښه وقال النبي صلی الله علیه وسلم ګوره صحابه زغری بساتلی وقال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی اما خالد هر چې خالد دی فقد احتبس هغه وقف کړی دی فقد احتبس هغه وقف کړی دی ادراعه خپل زغره فی سبیل الله د الله په لار کې وګورئ خالد صاحب سره زغرې وي او هغه زغرې چې دی د اسلامي جنگ دپاره د اسلامي جهاد دپاره وقف کړی وي دا به تاسو مخکې ویلو یو ځل رسول الله صلی وسلم زکات خو راغونډونکي ولېږه چې منډه د دې خلکو نه زکات راغونډ که هغه سړی واپس راغی شکایت کوي وایي حضرت خالد راله زکات رانه که یو بل ښایي هغه راله زکات رانه که رسول الله وایي چې هغه بل دله درکړی نه دی هغه د رسول الله رشته دار وایي هغه په ما پاتې شو خالد نو خالد څنګه زکات منې کوي هغه خو دومره دغه دی دینداره دی چې خپل په سوونو زغرې راغشتي دي او وقف کړي دي نو چې یو سړی وقف کوي خپل مال د جهاد دپاره نه به زکات نه ورکوي نو وایي هر چې خالد دی فقد احتبس هغه وقف کړي دي ادرعه خپل زغرې فی سبیل الله د الله په لار کې وګوره صحابه دي د رسول الله په زمانه کې زغرې وقف کړي دي اوس رسول الله ورته دا نه وایي لرې کې وغورځوئ خا خبر ده کوم ځای عبد الله ابن عباس ته قال عبد الله ابن عباس وی قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اووی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اووی وهو فی قبه او رسول الله و په خیمه کې یوم بدر پرز د بدر مدلي په عام نسخو کې دا یو مبدرن ټکی نشته ښه خیال دی دی ځکه دی بل رستو بیا به یو خبره کوي او چې یو مبدر کې یو مبدر راغی نو بیا رستو نسخه نه سیږي معلومیږي د اصل کې دا ټکی داسې دی وهو فی قبتن او رسول الله په خیمه کې و د بدر غزا د لا شروع نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داسې سفرګی جوړ کړی دی په هغې کې ناست دی دې طرف ته مسلمانان دي څه درې سوه دیارلس خوشا دي هغه پلو تقریبا زر کسان دي مسلح مسلمانانو سره وسلې هم کمې دي رسول الله اسلم په دا خپله خیمه کې دا خپل سفرګي کې الله ته لاس نیولی دی او جړا کوي او د الله نه امداد غواړي چې ربه ته زمونږ نصرت وکړي ربه ته زمونږ امداد وکړي ربه نن دا وړوکی جماعت دی خدای دوی له شکست مه ورکړي که نن دا کسان قتل شو شکست یې وخوړی نو بیا به تر د قیامته پورې ربه ستا د دین خدمت ولا څوک دا دعاګانې کولې کولې ناګانه تې دا دغه وغورځېد چې دا ډېر دعاګانې یې کولې دا څادر ترې وغورځېد ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د شانه ونیوه وایي حضرت بس دی حضرت بس دی بس زما یقین راغی چې الله ستا دعا دغه کوي قبلوي اللهم یا الله انی انشدک یقینا زه مطالبه کوم ستانه یا الله زه مطالبه کوم ستانه عهدک د هغه عهد ستا و وعدک او د وعدې ستا عهد او وعده یو شی دی ربه تا چې ما سره د نصرت او د امداد کم وعده کړې ده انا لننصر رسلنا زه د خپلو پیغمبرانو د پیغمبرانو د ملګرو نصرت کوم نو ربه زت مطالبه کوم ستانه دغه وعده ستا او دغه عهد ستا چې تا موږ سره کم د نصرت کړی ده اللهم یا الله ان شئت که ستا خوښه وشي ان شئت که چېرې ستا خوښه وشي د قتلېدو د دې وړوکي جماعت د څه شي خوښه دې وشي نو ما ویې مفعول یې دلته پټ پروت دی ربه که ستا خوښه وشي د قتلېدو د دې واړه جماعت دا درې سوه دیارلس کسه دي او ستا دا خوښه چې دا دې په دې میدان بدر کې دغه شي قتل شي ان شئتا که ستا خوښه وشي قتلېدل د دې مؤمنانو نو لم تعبد بیا به ستا عبادت ونه کړی شي بعد الیوم پس د نن ورځې نه خدایه خو همدغه مسلمانان دي چې دا ختم شي نو بیا خو بس هر څه ختم شو دعای کوله کوله چې په دې کې ته څادر وغورځېد فاخذ ابوبکر نو ونیو ابوبکر بیده لاس د رسول الله ابوبکر صدیق جړونکی دی د رسول پاک لاس مبارک ونیو او فقال وی وی حسبک پورا دستا کافی دستا یا رسول الله ای د الله پیغمبره رب دا حضرت دا سمره دعا دی چې وکړه بد دا دعا پوره ده حسبک پوره ده ستا دا دعا یا رسول الله ای د الله رسوله ولې فقد الححت الحاح دغه ته وایي په یو شي کې مبالغه کول فقد الححت تا مبالغه وکړه په سوال کې علا ربک په خپل رب ډېره زیات مبالغه دې وکړه وهو او رسول الله چې دی په دغه وخت کې فی درع دا په دغه کې و نه څه وایي په زغره کې و وګورئ میدان جنګ دی رسول الله زغره اچولې ده که نه ده اچولې وهو وهو رسول الله چې دی فی درع دا و په زغره کې فخرج رسول الله د خپل ځای نه رووت د خپل ځای نه رووت وهو یقول او هغوی وی دا آیاتونه دا نازل شو سیهزم الجمع زر دی چې شکست به ورکړی شي جمع د کافرو ته سیهزم الجمع زر دی چې شکست به ورکړی شي جماعت د کافرو ته ویول هلکه چې په میدان جنګ کې یو ډله شکست وخوري نو څه کوي خو منډې وی کنه او ویولون الدبر او دی به وګرځي میدان جنگ ته شاګانې منډې به وی دی خوا به شاګانې وکړي خو په دې باندې هم نه خلاصیږي بل ساعتو بلکې قیامت چې دی موعدهم هغه ځای د وعدې دی د دوی هلته به ورسره بیا الله حساب کوي والساعتو او قیامت چې د ادها دا ډیر هیبتناک دی و امر او ډیر تریخ دی کم شی چې سخت نو خلک وی ډیر تریخ دی نو پښتانه دغه ته وی دا د کم سړی چې اخلاقو کې دغه لږ تیزی خلک وی پلانی سړی ته لکه هم نږدې کېږي ډیر تریخ دی مدلی خیال لري ما درته ووی مخکنی نسخه داسې ده چې وهو فی قبة ستا دې کې بدر ټکې شته پاسې پې نوم لیکلی دی دا مطلب هسې یو نسخه ده خو ده دلته لیکلې ده دا په کار دا نه وه چې د لیکلې وي پر وقال وهیب وهیب څه وایي حدثنا خالد حدیث به هغلته د خالد نه عبدالوهاب روایت کړی دی او چې وهیب تی روایت کړی نو هغه داسې و یوم بدرین یعنی فی قبت یوم بدرین دلته خلق وی دا څه چلو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله خیمه کې دی او الله ته دعاګانې کوي او جړام کوي پریادم کوي او وی ربه ته زمونږ سره هغه خپل چې د نصرت وعده دې کړی هغه نصرت مونږ ته دا دعاګانې کوي کوي رسول الله د دعاګانو نه نه رامنې کیږي او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې راونیسي چې بس دی د دې څه مطلب استغفرالله ځنې خلک وی غلط خلک وی د ابوبکر صدیق اعتماد په الله زیات او د رسول الله نه نعوذ بالله دا سخت کفر دی د رسول الله اعتماد په الله نو چې الله زما امداد کوي دعاګانې کوي او دغه چې دی ابو بکر صدیق دغه کوي هغه وی چې بس دی نو د ده دا توکل زیات و نعوذ بالله ساده پاده جواب دا دی هلکه د چا نه سوال کولو دا د اعتماد خلاف نه دی رسول الله چې د الله نه سوال کوي مدلی نو څه وي خو په الله اعتماد دی که نه بروسه ده ګورې په دنیا کې چې څوک چاله شی نه ورکوي هغه نه څوک غواړي نه چې څوک چاله شی ورکوي نو په هغې د هغوی چې دا ماته راکوي نو ما وی سوال چې دی دا د اعتماد خلاف نه دی خیر خبره لاړه بله ستاسو حاشه وایي چې د رسول الله اعتماد بې اندازې و خو دا دا دعاګانې چې کوي دعاګانې نو دا د دې دپاره کوي چې مسلمانانو ته تسلي میلو شي دعاګانې د دې دپاره کوي چې مسلمانانو ته تسلي میلو شي ځکه مسلمانان پریشان وو چې ربه کافر زیات دي من کم یو کافرو ته چې دی د مختلفو ځایونو نه نور کومکونه را روان دي موږ سره هېڅ هم نشته نو رسول الله دعا کوي د دې د پاره چې د خلکو لږ دغه د اعتماد راشي اطمینان ورته راشي ځکه دوی به وی چې رسول الله کومه دعا کوي هغه الله قبلوي دا دعا یې کوله کوله نو ابوبکر صدیق راونیوه چې بس حضرت موږ تسلي وشوه بس نوره دعا مه کوه یا دا یا دا دی چې ابوبکر صدیق ویرېده ګورې رسول الله څه معمولي هستي نه وه چې په میدان بدر کې دی دی ولاړي او الله ته د جړاګانې کوي او سوالونه دی کوي او زارې دی کوي چې دا حالت د ولیده نو دی ویرېده چې هسې نه د الله عذاب په موږ رانشي چې نن د خلکو رسول الله دونه پریشانه کړی دی چې جړاګانې کوي چېرته عذاب رانشي او عذاب چې راشي مداري نو خم وي او خراب هم بیا وي د دې وجې نه زر راونیو چې بس بس بس بس نورې دعاګانې مه کوه وای حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها حضرت عائشه وي توفي النبي صلى الله عليه وسلم وفات کړی شو پیغمبر علیه السلام و درعه او دا غزغره مرهونتون غاڼه شوی و عند یهودی پنیز د یو یهودی بسلاسین ساعن په دیرشو پیمانو من شعیرن د اوربشو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مخکې څو ځله تیر شوی دی د یو یهودي نه دیرش دړی اوربشې واغستې دیرش دړی اوربشې اوس د هغه نه خو یې واغشتې خو ما وی چرته خپه نشي یا زړه کې څه رانشي نو رسول الله د اعتماد او د هغه د اطمینان دپاره ورسره دغه کېښودله امانت یې ورسره زغره کېښوه نو رسول الله چې کله وفات کېده د هغه زغره ګاڼه وه عند یهودي پنیز د یهودي او دا په څه کې ګاڼه وه بسلاسین ساعا په دیرشو پیمانو په دیرشو دړو من شعیرن د اوربشو هغه د درعه راغې معلومیږي د رسول الله زغره وخه نور دا مخکې تیر شوی دی وحدثنا معلا قال حدث عبد الواحد قال حدثنا عمشو قال راهنه رهنه درعا من حدید دا ټکی دی رسول الله وسره ګاڼه کې خود درعا زغره خو من حدید چې هغه د اوسپنې وه دی ځکه ووی درعا کله په معنا د دغه سره هم راځي دا د ښځو کمیس نه دی هغه اوږده هغه د کوچیانې کمیسه هغې ته هم وایي وایي نه هغه نه من حدیدن چې هغه د اوسپنې وه مثال د شوم سړي چې هغه طبیعتا او عادتا شومي مثال د شوم سړي والمتصدق او د خیرات کوونکي چې کم سړی په صدقه او باندې دغی بلدي نو مثال د شوم سړي چې هغه د صدقې سره بلد نی والمتصدق او مثال د خیرات کوونکي چې هغه د صدقې سره بلدي د سخی هغه څنګه دی مثل رجلین هغه دی په مثال د دوو سړو د بخیل او د متصدق مثال څه دی په شان د دوو سړو علیهما چې په دې دواړو سړو باندې جبتانې جبه چپن ته وایي دلته معنی کوي درعانې په دې دواړو باندې جبتانې دغه وي دا زغري وي من حدید د اوسپنې هغه د زغره رالله او قد قد قد استرت قد استرت ایدیهما او دغه وي راغون کړی شوي وي لاسونه د دې دواړو الا تراقیهما مری د هغوی ته دوه کسان دي زغرې اچولي دي یو هم زغره اچولې ده د اوسپنې بل هم اچولې ده خو داسې اچولې ده دا لاسونه هم پکې داسې دي دې مرید ته داسې داسې پکې ریسار دی کله چه دا دغه دی دا سخی سړی اراده وکړي د دې چې زه صدقه کوم دا لاسونه داسې کولو شي بخیل سړی چې اراده وکړي چې زه صدقه کوم خو چې دې اراده وکړي دا زغره پې نور هم راتنګه شي دقسې ګوره ذکر د چا راغی د زغرې راغی دقه سي دغه نه دی متصدق چې هغه په صدقو ورکولو باندې دغه یي بلدي پوهېږي نه پوهېږي مثال د متصدق چې په صدقې بدلی یو سړی دی پیسې راوالي چې دا خیرات کو چې دا ورکوي په دې ورکولو کې د د زړه داسې کلاو شي کلاو چې مړه دا مې څه وکړو اوس پنځوسې ورکم سلګون ولې نه ورکوم سلګون ورکوم دغه دې پنسدې ولې نه ورکوم دا زړه یې کولاو شي بخیل سړی بخیل سړی چې لسګون ورکوي که نه لاسونه دغه کېږي ورکم که ورنکم ورکم بیا جیب کې واچوي دا دغه پرې راغونډ شي دغسې مداري خیال لري مطلب دلته دا دی چې د زغرې دغه راغی ذکر ښه یو سړی دوه سړي دي زغرې یې اچولي دي تنګې زغرې دي او د دوی دا لاسونه یې دې مری ته داسې راغونډ شوي دي فکلما هم المتصدق هر کله چې قصد وکړي خیرات کوونکي هغه سخي سړی بصدقتن د صدقې شی راوالي چې دا زه صدقه کوم نو اتسعت دا زغره کولو شي علیه په ده باندې دقسې د ده زړه د صدقې په وخت کې کولو شي حتی تر دې پورې تعفیه یا تعفیه دواړه دغه دي حتی تر دې پورې تعفیه چې دا روان کی اثره نښه د هغې اثره نښه د هغې دا تنګه زغره چې تاسو اچولي که نه نو په دې بدن چاپې جوړې کړي چاپې خو چې کلاو شي نو دا چاپې ماپې څه شي بیا روانې شي وکلما هم البخیل او هر کله چې قصد وکړي یو شوم سړی بصدقتې د صدقې شوم سړی نو انقبضت نو راتنګ شي انقبضت راتنګ شي کل حلقت هر کړی د دې زغرې د هر کړی راتنګ شي الی صاحبتها خپل ملګری ته دا کړی یي کنه نو دا کړی چې زغره کله کولاویږي نو داسې شي سره کولاو شي او چې سره ورشي نو زغره بیا دغه شي الی صاحبتها خپل مرګلې سره وتقلصت او راغونډ شي علیه په دې وانضمت یداه او راغون وانضمت او راغون شي یداه لاسونه د دی الی تراقیه ستاغه مری د دته دا دغه یې داسې راغونډ شي دقسې بیا دا ځای پرېږدی دا خو اوله درجه ده د شوموالي نو بیا آخره درجه د شوموالي دا ده چې په خپله خو داسې وي چې بل کوي هم دا د زړه هغه کېږي درزیږي چې دا ولې کوي او بیا خاص کر دغه خلک ډیر بدبخته دي دا خلک دلته شکایتونه کوي حج له به بل ځي خفه به دی وي ولې حج له ځي عمرې له به بل ځي خفه به دی چې ولې ځي زموږ څه شاګردان دي بله ورځ راته وایي چې پلانې او پلانې راته وایي چې یا نیکبخته نو عمرې له ولې ځې خو دا پیسې دلته ورکه که نه چاله نو ما وایي ته ورته ووایه چې کله تا ورکولې نو زه به هم ورکوم خدایم په خیر که عمرې له تلل د هغې کوم نو ثوابونه دي څومره اجرونه دي یو یو مونځ دی چې دی نو خیر سره په یو یو لک باندې دی او ته وایې چې نه دلته خیرات وکړه نو دا خیرات هم خیرات دی خو خو بل شی دی هغه یو یو طواف څومره دغه دی خانه کعبې ته کتل د هغې څومره ثواب دی فسمعن فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع النبي نو دی راوی واورېده د پیغمبر نه ابو هريره وی یقولو چې هغه وی فسمع النبي صلى الله عليه وسلم دی ابو هريره واورېده د پیغمبر علیه السلام نه النبي به زور وایې ده واورېدل د پیغمبر علیه السلام نه یقولو چې هغوی وي فیجهدو دی کوشش کوي ان یوسعها چې دی کلو کی ده فلا تتسع هغه نه کلاویږي بخیل سړی ډیر کوشش کوي چې زه ورکم زه ورکم داسې سره خوځي ورکم ورکم هلته زړه چرته کلاویږي زړه نه مني دقسې دې مثال دی دې کوشش کوي چې دا زغره لږه کولا وکړم خو هغه نه کولاویږي درې خیال دی دلته دې ټکي ته ګورئ چې فسمع النبي صلی الله علیه وسلم ابو هريره واورېده د پیغمبر علیه السلام نه یقولو چې هغوی وي ستاسو حشم دا سوال کوي چې رسول حضرت ابو هریره خو دا غون حدیث د رسول الله نه اوریدلی دی که نه نو دا ټکی ولی وایي چې ابو هریره واوریده د پیغمبر علیه السلام نه یقول چې هغوی وی چې فیجهد ان یوسعها فلا تتسعو د یو ټکي باره کې ولي وي دا خو غون حدیث اورېدلی دی د هغې جواب دا دی چې دا نور حدیث خو واورېده خو رسول الله یو ځل ووی او دا ټکی یقولو رسول الله بار بار وی هغه کم ټکی چې فیجهد ان یوسعها فلا تتسعو ابو هریره وی ما ترې واورېده چې بار بار یې دا ټکی وی چې هغه غریب کوشش کوي چې دا زغره ځان نه کولا کوم هغه چېرته کولاویږي نو باب الجبت دا باب دی د چپنې اچولو فی سفر په سفر کې خدای دې که د جهاد سفر ته ځي یا اسې سفر ته ځي والحرب یا په جنگ کې په جنگ کې چپن اچې دا صحیح دي که نه دي صحیح بلکل صحیح دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په سفر کې چپن استعمال کړې ده حدثنا المسند موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش عن ابي الزحى مسلم قال مسروق قال حدثنا معية بن شعبة ابي الزحى مسلمين چې د خپل نامه سره مسلم دی د مسروق نه روایت کوي او مسروق وایي چې ما ته حدیث بیان کو حضرت مغیره ابن شعبه لوی صحابي دی قال شعبه وی مغیره وی انطلق رسول الله صلی الله علیه وسلم روان شو پیغمبر علیه السلام لحاجته د پاره د قضای حاجت د رسول الله او د سماتی ته ضرورت نو لاړو وی دا د تبوک واقع ده د تبوک په سفر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی یو ځل یو ځای داسې لاړ لورې د قضای حاجت لپاره نو وی چې روان شو رسول الله لحاجته د پاره د قضای حاجت لاړ ثم اقبل بیا مخامخ راغی واپس مخامخ راغی نو چې راغی نو ما دا موقع غنیمت وګڼله فتلقیته نو ما د هغه مخې ته یوړې بما ان اوبه ما وی رسول الله قضای حاجت کړی دی که لاسونه وینځي یا اودس کوي فتلقیته ما مخې ته یوړې ما د هغه مخې ته یوړې بما ان اوبه فتوزا نو هغه اراده وکړه د اودس فتوزا نو هغه اراده وکړه د اودس کولو نو چې د اودس کولو اراده وکړه نو دا چپن نه ده دی براکوله داسې داسې دا چپن تنګه وه پوهېږې نو دا دغه کېده نه بره نه راتله مدلي خیال دی داسې تنګه وه نو رسول الله دغه کړه وی وسته او لاندې ته لاسونه راوویستل بیا دغه کړه وګوره په سفر کې رسول الله دغه اچولې وه چپنه اچولې وه وعلیه او پر رسول الله باندې جبتون چپن وه شامیتون چې هغه د شام جوړه وه دا د شام جوړه چپن وه ښه فتمزمزه نو چې اودس ته کېناست فتمزمزه نو هغوی مزمزه وکړه خولې ته یې اوبه واچولې واستنشقه او استنشاق یې وکړه پوزې ته یې اوبه واچولې وغسله وجهه او وی وینځه خپل مخ فذهب رسول الله شروع شو فذهب رسول الله شروع شو چې مخ ووینځي نو خو بیا نمبر د لاسونو دی که نه شروع شو یخرج یدیه چې رایستلې دواړه لاسونه من کمیه د لستونو د هغې نه داسې موږ داسې کوو که نه داسې نو دې دا لاسونه شروع شو چې دا لاسونه دغه نه دغه کم د دې چپنې نه راوباسم هغه دغه وه لستوڼی یې تنګ و فکان نو دا دواړه لستوڼي ضیقین تنګ نو چې نه راوتل نو بس همداسې وکې دغې ته د دننه طرف نه لاس راوویست فاخرجهما نو راوی وستل دا دواړه لاسونه من تحتو لاندې د هغې نه دا چپن نه لاسونه راوویستل لاندې او فغسلهما او بیا یې ووینځل ومسح براسه او مسح وکړه په خپل سر وعلا خفیه او په دواړو موضوع باندې باب الحریر فی الحرب بله سرنامه ږدي دا باب دی د ریخم استعمالولو په جنگ کې الکه په جنگ کې ریخم استعمالول دا جایز دي که دا جایز نه دي دا نور امامان وی ریخم په, مید... په جنگ کې استعمالول بالکل جایز دي زمونږ د احناف و مذهب دا دی چې بلا ضرورت جایز نه دي او چې ضرورت نو بیا جایز دي ځکه سړو له د ریښمو جامې اچول حرام دي سړو له د ریښمو جامې استعمالول حرام دي په میدان جنگ کې که ضرورت وو نو بیا جایز دی او که ضرورت نو بیا جایز نه دی خلک وایي دا ریښم نه دي په ریښمو باندې ګوري تور اثر نه کوي اکثر چې د ریښمو کمیس دی اچولي که نه او توره د باندې راشي نو دا توره پسې دغه شي وښویږي دا نور امامان وی جایز دی زمون حضرت امام صاحب ډیر احتیاط کوي چې نه دا حرام دی که ضرورت وو خو جایز دی او که ضرورت نو بیا جایز نه دی حدثنا احمد بن المقدام قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد حضرت انس رضی الله تعالی عنه چې دی حدثهم هغه حدیث بیان که خپلو شاګردانو ته حدیث دا دی ان النبی صلی الله علیه وسلم چې یقینا د الله پیغمبر رخص هغه جواز ورکو رسخت ورکو لعبد الرحمن ابن عوف عبد الرحمن ابن عوف ته والزبیر او حضرت زبیر ابن عوام ته فی قمیس پس شي کې رخصت ورکو په قمیس کې من حریر د ریخمو چې حضرت منګه دغسې منګ ته ضرورت دی او د دې ضرورت د وجې نه موږ د ریخمو کمیس اچو نو دا به څنګه نو رسول الله ورته وی واچوي رسول الله اجازه ورکړه عبدالرحمن ابن عوف ته او حضرت زبیر ابن عوام ته په څه شي کې فی قمیس په کمیس کې من حریر د ریخمو خو دا ولې دا ټکی به یاد ساتئ ښه بیا به رستو راځي من حکتن حکه دغه ته وایي خارخ ډېر قدر والا وي، سپکو ته نه وایو، خو هسې دا دی چې ساده پاده د وړۍ جامې به وي، دا شړلې وړۍ چې په سړي باندې به یې چکونه لګول، نو دا خو لا سړي خارښت زیاتوي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل، ځای د ریخمو دغه واچوي، ریخم داسې عجیبه شی دی چې دا پوست دي، بیا بدن کې خارښت نی. خا پوشه به دې مدلی دې ځای نه دا معلومه شوه دا به یاد ساتئ رسول الله چې دې دواړو ته اجازه د ریښه مو ورکړه نو ولې وجه یې څه وه خارخ رستو خبره راځي حدثنا من وليد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس قال وحدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام ان کذا دا غن ان سن ان عبد الرحمن و الزبير ان عبد الرحمن ان عبد الرحمن حضرت انس وی چې حضرت عبد الرحمن ابن عوف و زبیر او حضرت زبیر رضی الله تعالی عنهما شکاو هغوی شکایت وکړو الی النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته پیغمبر علیه السلام ته د دواړو شکایت وکړو هلکه د څه شي شکایت یې ورته وکړو نو دلته بیان نشته نو راوي بیان کوي راوي څه وایي یعنی القمله یعنی د سپګو چې حضرت زمونږ بدن کې سپګي او دغه نه دی ریخم ګورې دا دغه دی ښه قاتل القمل دی ته خلک وایي سپګې وژني ناولي شي کې ناولي شي ترقي کوي خو پاک سیس کې ناولي سیس چې دی نو هغه هلاکت کوي یعنی القمله شکایت و د سنه وکړه د سپګو فارخص لهما نو رسول الله اجازه ورکړی دی دواړو ته فی الحریر پر خمو کی نو دا انس وی فرأیتو ما اولید دا ریخم علیهما چې په دې دواړو فی غزاتن په یو غزا کې دقه غزا وه او په دې غزا کې دې دواړو د ریخمو کمیس اچولی و ما وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دې دواړو ته د ریخمو د کمیس اجازه ورکړه ولی ورکړه نو مخکې راځي من حکه د خارخ د وجې دلته حدیث کې رالی چې د سپګو د وجې خلک اریان شي هلته کې حکه ده او دلته کې دغه دی سپګي دي مونږ ته پته نه لګي چې وجه څه وه استادان علما کرام الله دې د دوی په قبرونو رحمتونه راووروي وروره مونږ خو هر څه وایو علما کرام چې د دین څومره خدمت کړی دی او په هره زمانه کې چې د علماو څومره مخالفینی نو ګورې دونه زمونږ او ستاسو نی نن زمونږ چې کوم لوی علما دي خواران دومره په یره کې دي چې خواران ګرځېدی نشي بغیر د دې نه چې هغه حکومت ورته سوالونه کوي چې ځان له ټوپکې دغه کوئ دا پولیس به در کو چا سره پولیس یي چا سره خپل دغه یي ما به دوی خدمتونه کړي دي اوس دا مسله راغلې ده نو دا به زمونږ لیډر حل کوي که دا زمونږ علما حل کوي علما وایي دې کې څه مسله نشته مدالي کله نسبت د شي کیږي نږدې سبب ته او کله د شي نسبت کیږي لرې سبب ته خیال لري دا ځنې بدن داسې لکه زمونږ په شان داسې دغه غوندې بدني الرجي غوندې دغه هغه له چې سپکه ټکې ورکړي هغه ورکړي هغه دغه خارخي چې ماشي وخوري ټول بدن دغوي او ځنې سړی داسي چې د ماشو په باراني پرویم ني نو دقسې د عبدالرحمن صاحب او د زبیر دا بیماری وه چې هغوی به له به سپکې دغه ورکو سپکې به وخوړه نو بس په ټول بدن به یې خاره خو نو کله نسبت دا خارخ به ولې د سپکې د وجې نه نو کله وی د خارخ د وجې او کله وی د سپګو د وجې نه نو هغه اصلي شی سپګې و او دا دویم نمبر بیا دغه و خارخت و بلکل صحیح دی خا دې دواړو ته عبدالرحمن ته او زبیر ته په استعمالولو د ریخمو کې حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندرون قال حدثنا شعبة سمعت قتادة دا سدي چې رخصه دا د معلومي صيغه ده رسول الله اجازه ورکړه او قال یا دسې وایي چې ماضي دا خو معلومه صیغه نه ده رخصه مجهولي صیغه ده اجازه ورکړی شوه لهما دې دواړو ته ولې لحکتن د وجې د خارخ کان بهما چې په دې دواړو باب ما یسکر فی السکین دا باب دی د هغې چې ذکر کولی شي په چاړه کې چاکو چاړه هلکه دا ځان سره ګرځول څنګه دي یا جنگ ته وړل دا څنګه دي وایي د دې تپوسونه مه کوه چې څنګه دي ددې تپوس کوه چه فیدې څومره دي روره چاکو ګرځول ځان سره او چه په سفر کی وی په هر ځای کی وی بی اندازې فیدې دي بی اندازې د تورې دونه فیدې نشته لکه د چا چاکو چې څومره دغه دي فیدې نو دا باب دی د هغې چې ذکر کولی شي فی سکینې په چاړه کې چاړه چاکو دا ټولو ته وایي حدث عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن اميه الزمري عن ابيه قال ګوره سونه چې وسم وي ځان سره چاکو ساته قال دا دغه وی عمر رأیت النبی صلی الله علیه وسلم ما اولید پیغمبر علیه السلام یأکلو چې هغه خوراک کو یأکلو چې هغه خوراک کو من کتفن د اوږې دا د ګډو یا د اوزې دا غونډ دغه نه دی لاس دا کت کت لاس اوږه دا پخ شوې وه رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس مبارک کې چاړه وه یا چاکو او د دې غوښې نه به یې راپرې کوله او خوړه به یې بل چا ته خو نشو ویلی تا ته به وایو ویم پوهېږې چې داسې دغه ریښي دا پخ کړی لاس او دغه وي چاکو وي او به راپرې کوي او سړی خوري ډېر خوند کوي احمد علي ته وایو بیا خفه کیږي نه قال حضرت عمر وی چې ما ولید پیغمبر علیه السلام چې هغه خوراک کو من کتفن د هغه اوږې نه او یجتزو یجتزو او راپرېکوي یجتزو غوښه راپرېکوله منها د هغې نه نو هلکه غوښه په څه شي راپرې کېږي خو په چاړه او یا په چاکو باندې که نه معلومیږي دا خبره چې دا جایز دي ښه اوس غټه بوټۍ ده د غوښې چې هغه غونډه سړی په خوله کولی نشي او چاکو ورپسې راوالې او دغه ترې راپرې کوې کتره او خورې بلکل ښه څیز دی څه بده نه ده د خوراک څیزو چې د تکبر په نښه نی او تی پرې کوې نو دا جایز دی ثم دعی بیا رسول الله را وبلل شو الی الصلاة مانځه ته فصلی مونځ یې وکړو ولم یتوضع او په دې منځ کې اودس ونه کړو معلومه شوه دا خبره دا ځینې خلک وایي که نه چې په اور پخ کړی شی دی چې وخوړو اودس به بیا کې هلکه رسول الله نه دی کړی نو زه یې څه له کومه بل څه کوي حدثنا علیمان قال حدثنا شعیب بن الزهری وزاد فالق السکین دی روایت کې دا ټکی دی چې والق فالق السکین چاړې وغورځوله رسول الله وخت وخت ته کتل ښه چې وخت به خوراک به هم کو خو چې بیا به د مانځه ټیم شو بیا بیا هر څه وغورځول زه بس دی